وجیز مختصر دی لند دی منتخب چې غوړه کړي شوی من کلام شفیع دا خبرو دا کلام د خبرو د شفارس کوونکی العزیز چاغه ډیر عزت مند دی حضرت شفیع هم دی عزت مند هم دی دا الله په دربار کې ډیر لوی عزت مند دی دا دریچه نه تاخ کې چې دیو پراته وي پوه شئ دا داسې دی وسمیته زاد الطالبین او معلوم کې خود دی کتاب دا زاد الطالبین زاد توخه تا پاغه توخه د طالبانو سره چې زاد طلباو د پاره توخه ده چې اول شروع کوونکی د پاره دا لوی توخه ده چې دا زده کې په دې عملو کې بازو دا مو مونږ ویل دا مونږ یواز هغه ته نه وایو نو نیوی کسان مونږ سره راشي یا نور کورونو کې ځوانانې ځوانان هغه دا واوري مخکې نه یوریدلې من کلام چون کې باز غټ کتابونه نشي ویلې مشکات یا صالح مونږ داغه لپاره دا کتاب وایو باز چې کم دا ویلې نو هغه هغه وایي وسمیته زاد طالبین او معلوم اخود دې دیتا په توخه د طالبانو سره من کلام رسول رب العالمین دا خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا رسول دې د رب د مخلوقات الله را لګلو الفاظه دغه د په موږ ویلو کنه الفاظه قصيره الفاظ د احاديث د زاد طالبین سری قصيره تب قاعده کیږي په دې کتاب په دې ها احادیث سره هغه څوک قرأه چې لولي دی لره واقع چې څوک دا کتاب لولي هغه سبان کدن نه وي ها یتنظرو تر تازگیږي خوشاليږي په دې لستلو دی کتاب باندې ځکه دا حدیثو کتاب دی هغه څوک قرأه چې لولي دی کتاب لره واقع سوچ دا کتاب لولي هغه ډېر تازه شي په دیوانه وحفظه او یادې دې لره سوک چلولي او سوک یادې نو هغه په تازه شي خوشاله شي ويبتهج به من درسه او خوشاليږي په دې سره هغه سوک درسه چې درس کوي د دې وسببا لدخول دار النعیم او سب او ګرځي دی دا سبب د پاو د داخلي دو د کور د نعمتونو فانه واسع المغفرة بشک د الله فراغه بخشش والا دی وانه ذو الفضل العظیم او بشک د الله خاوند فضل لوی دی اوس کوی خو مفعول مقدم شوی د پاره د حصر خاص د الله نه به سوال کوم د بل چا نه بنو کوما اسنه چې بازار پاډو کې ګرځم الګ دورو پیدا کې بنزرو پیدا کې کمزورې ما نه آره وګه ما نه نه دا خبره ټیک نه ده وروړه غربا بخپل زی هغه معتبر او غرباو لبا هغه سیزور کوي فإنه واسع المغفرة بشک د الله فراخه بخشش والا دی و انه ذو الفضل العظیم او بشک د الله دی خاوند فضل لوی د لوی فضل خاوند دی